دا ښځې د امت زما و تاسو ته په حیث د امانت در پاتې شي لطف ورسره کوئ حسن خلق ورسره کوئ وعاشروهن بالمعروف معاشرت او ګذران په لطف په شفقت ورسره چې عاجزه دي ستاسې په لاس کې په تور د امانت په یوې کلمې پاتې چې هغه کلمه چې شي ده ما درکړې وه درکړې مې ده په دغه کلمه یې تا ته درسپارلې ده او ستا ښځه ګرځېدلې ده او ستا د ژوندانه ملګرې ده نو ځکه رسول د خدای د دې د حقوقو په باره کې چې وهل ورکول ظلم پر کول شړل برناکه طلا کول برناکه کښېنول برناکه ظلمونه پر کول د دې څه اندازه سره مفصلې بیانیې ورکړي دي دا و چې د اسلام ستر پیشوا حضرت فخر الموجودات محمد علیه السلام د خپل منبره څخه راکښته کېدو شروع وکړه دروزارو رسول د خدای چې د منبر د اولې ځینې څخه قدم راکښته کوي د منبر د ځینې څخه یو غږ پورته ګیروی پورته آن حضرت سلام پښه پر تکه کړ چې ګیروی یې چپ شي د منبره څه آواز راختی چې یا رسول الله چیرې را څخه ځې پر ما باندې به څوک ودرېږي د منبر آواز پورته کوي ان حضرت سلام مبارک د منبر څخه راکښته سو د منبر چغارې وې رالی محراب ته محراب ته چې رانږدې سو خپل مبارک ځګر یې په محراب پورې تکیه کوي اصحاب کرام روایت کوي چې د محراب څخه د رسول علیه السلام داسې چغارې پورته کېدې لکه یوه کونډه ښځه چې ژاړي په دغسې شکل د دې محراب څخه چغارې شروع کېږي وروره طبعا هر څوک د رسول علیه السلام قدر نه لري ورور د چا چې داسې جمال وي لکه محمد رسول الله چې خدای پر د عاشق د چا چې داسې جمال وي چې د ده پر خدای کائنات پیدا د چا چې داسې جمال وي چې رسول علیه السلام یو ورځ ناست فکر کوي په خبرې کې نو یوسف علیه السلام ته خزاندار یا ګدامدار رالی ورته ویې ویل چې صاحب غنمان دې خلاص ول دی خدای ته التجا وکړه الهي څه چاره وکړم شپږ میاشتې دا د قوم پاتې دي